دا ندی راو کنه شمنګر د چا د پر راو دی د زی محرم د پر راو دی د زی محرم نه مسوا د بل چا د پر دا ندی راو وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوار چه دا ایده ملاقات ایده سره ده شده ملاقات سره کنه ده لور سره دا ملاقات ده لور دا مرگ ده کنه شا سمانا ملاقات ده لور سره ده ده لکه ملاقات ده مرگ سره کنه لکه مرگ که در سره ملاقیشی حلو کوی ده کنه ده حلو کوی دارنگ لوار چه ده شده سره ملاقیشی کنه دارا حلقت ده یا د دین د پر حلقت تا کچر معصیت وشو سوی کنا او یا جه کم ده کنا ده نفس ده پرا جه کم ده حلاکت ده ده شده ده پرا کنا که چره مثلا رجم پو بند جاری شو زنا وکرلا رجم پو جاری شو او یا جه کم ده کنا ده اغه شده ده پرا حلاکت ده پا دل حس سرا چه که دای جی نیرا زنا و معصیت خونو کو خوی میڑان پا ده شده بند سو تحمت پیدوش بیا ده ده وجه نوبت اده روشی چه ده میڑا تلوک کو کنا شده امیڑا ده کم ده کنا تلوک پر کوئی ده شده ده کنا شایده نوبت روشی او بلکه دا لواس خو دا کنه پا اجنبی نا دیر خطر لوگ دا ذکر جا اجنبی دا بیتا حاشا نشی ملاوی دا ایده پر دیشو دی سره کنه و لوار خو پا کیر چه ننا یور سره آخو کبر سره کشنی کبر سره اوزی نوزی سیک چه کم نکنه تو ماتا نپلا گوی ایده پر رو کود یانوی ایده وجنا پا پردی سری نا چه کم نکنه دی لورنا دیر خطر آوی کنه وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابي معبد قال رسول برک ته وګورمیل چې ارجع وقوت سره غزونه کنه په حج به امراته کمند حج تر ورسره سره د سره خپل کنه سره غره سره کوشي پریشلو محرم نه زو محرم نه سره سره او ته چې کیم نه کنه غزوه ته سره کنه سره د کوشي پریشلو منډه حج ته چې کیم نه کنه ور سره لورس باب ما يجوز ان يخلو الرجل بالمرأة عند الناس غوښیدل د سړی د پردی شزه سره په نزدیکی د خال کې کنه چې خالق وی بیا لکه ور سره غوښیدای شي کنه لکه چې تهمت بیا نظر باندې لګیلی د خال کې کنه غوښی دا چې کینه چې خالق نه وی بیا چې کینه کنه نه ور سره غوښیدل د پردی شزه سره لکه کدا د شی یی کنه چې کسړی دمر دیندار وی لکه یحیی علی السلام شزه دمر پاک دمن یا شزه وی لکه عیسی علی اغا بیبی مریم کنه شاه بیا چې کیم دا کنه دی چې سره ګوشیږي کنه که شزه دی بی بی مریم غوندې وي سړی د یحیی علیه السلام غوندې وي بیا دریم شیطان وي ور سره کنه خامخا کنه دیو جنا کنه دا د خلک په مخ کې ور سره ګوشه شي ته هم از بیان په باندې لګي دي خطر نه وي خو د خلک په مخ کې جنوي د غاص نه ور سره ګوشیږي وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندور قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء امرأة من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ده انصار رسول برك رولا فخلا بها بیا گوشا شوی ده شده سر رسول برک چیر پا یوالیار شه خالکاوی ورسر فقال رسول برک دو فرمیل چه والله والله بخدای قسمی ان کن تزد انصار شزر سیسا لا احب الناس الیا دا ار محبوب په ټوله حال کې شي مو ته دا انصار مو ته ډېر ار محبوب دي کنه دا نه رسول مبارک له سره کوشش شو څه کیسه و ور سره مسئله پښتنه حاضر کړه خو خلک وی ور سره باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأه متشبهين بالنساء اذا خلق ته ویل شي کنه چې سزه ته ذلیل ورسی خري کنه شان یو خدای مثلا چې خلقتن خدای پیدا کړه داسې کنه ریخ سری غنده حکم یه دا لکان شی پر نواتا دان شی پر نواتا کنا اولا ده ازواج متحرا اول مثلا لکه دا خیال نو چه دیگه دخولان اللہ رو ذکر ازواج متحرا بنده اوبر دخل دلی کنا شداغا خلق پر دخل دل اورس چه یو کسا وکر رسولم برک بتاویل چه کم دا کنا چه دا چه کم دا کنا چه بیار ننا نوزی باب ما یونها دا باب دا باندې غشي چې هغه نه هي کړل شي چې هغه څه څه چې نه هي ونه کړل شي چا دخول ده چاگا دخول ده پشده بنده ده چا دخول ده ده اغه متشبهین بن نسا ده اغه خلقی چا زنه مشبه کوین کیوی ده شده سرا وابی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبه قال حدثنا عبد عن هشام عن هشام بن عروه عن ابي عن زينب ابنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها کنا ایدی تا یویل چه ان فتح اللہ لکم الطائف غزن کچر فاض حکرلو خدای پاک توز ده پر طائف سبو یو پا طائف شمو یو شزا لی دلیه دو یو شزا لی دلیه دو دا غاوه طبیعی دا مخنف سے طبیعی کنا آوه زه دروشان ډیره سرباش ده دا سه غټه دو کنا آوه دروشان دا غټه سه ده عربه ته ډیر خوان درکولو او دا سه شزا وکنه شه کنا بیا چې کېر تر نه نه نوځي کنه دې کېر غاله چې کېنه دې دخول چې دا دمانه باب نظر المرأة الى الحبش ونحوهم من غير ريبتنا ور قتل شده غ حبشه تا يمثل دې نه نه څه خلق یې تا ور قتل من غير ريبتن بهر به غ تهمت نه او د خطرې د فتنې نه کنه چې د فتنې خطر نه وي د تهمت خطر نه وي دې بهر کنه د شده سړی تا ور قتل دا سملی میلی چه دارا اولی کسیا وابی قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي عن عيسى عن الاوزاعي عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت هر دا شی ویل دي چرای د نبی صلی الله علیه وسلم یسترونی بردائه مولیدل رسول مبارک چې د پټوله مولا راځي کنه پیغه پټیا خپل باندې وانا انظر الى الحبشه او مور قتل اغه حبشه تا يلعبون في المسجد چې دای مشکل دل پنه زه سره په مسجد نبوي شه حتى اكون انا الذي حتى کې چې شو زه ارا تک اس اما چاغا ستلا شو کنه زه ستړي شو کنه سره رسول برک نو ور ستلا کنه زه ستړي شو غرمه یاره ما ستوي نه را کنه نو بیا دی اغا اندازا ده اغی جنائی چه آغا ده نوی عمر ولوی الحریصت علی اللہ وی چه آغا حیرت لرین که وی پا مشکل دل بنده کنا کیل تا پا ورکتل بنده حریصا وی کنا سمرا دینا من داده ورکتلی وی رسول مبرک زاد یه داس نرطا ویل چه باس کنه رزو اختلیشو کنه شم دائره داده ایسی چه کم ده کنه ده ور قتل چې کیم نه کنه پردی سړی ته کنه خدا دې تهمت خطر خو نه و د فتنه خطر خو نه و حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه ور قتل بهر حال د سده د پر چې کیم نه کنه پردی سړی ته ور قتل دا راو دي کدا نه دی راو با چې د فتنه خطر نه وی د میر مذهب دا چې ور قتل چې دی دا راو دي دلیل په دې حدیث باندې رسي او نرا ایما یی کنا چې نه ور قتل نه دی راو خاص کر امام شفیع صاحب امام شفیع صاحب رحمه الله هغه وی چې ور قتل چې کیم نه کنا دا نه دی راو کنا شا امام شفیع صاحب رحمه الله رسوی او دلیل پیغه حدیث باندې نسی کنا یو حدیث صدا کنا چې راوی یی کنا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ایشو کنا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها یی یو ورځ زه او میمونه رضی الله تعالی عنها دوی سره د رسول مبارک څنګه نوستي وي که نه بیا په دې شي چې کیم ده که نه عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه هغه اذن وطلبي یو څه اجازات یې غوښته چې د ننوځه که نه شه بیا هغه رسول مبارک اجازات ورکولو چې ننوځه خو میش دا ویل چې احتجبا تو اوس پرده وکړي که نه شه پرده وکړي او عبدالله ابن ام مکتوم ورنوځي امیر ورته وویل رسول مبارک ته چې نه دوسته د خدای خدا خو په سترګې باندې معذوره ده میراسا نه ویني که نه بیا سړي ته پرده ځنې کړي بیا رسول مبارک پې چېرته وویله چې ویلې بیا تو سره نه یې څه که دا ایرین ده مثلا خو توس خو نه یې څه نه توس خو یې وینئ څه که نه شه توس خپله پرده وکړې د دې لیدلی نه که نه شه چې دا یې نه ووینئ که نه شه نه وبېړي دغه حدیث باندې دا نه دلیل نسی چې شده د پر پردي سړي ته ور قتل کړي دا نه دی روا ده د فتنه خطر نه وي یا که نه شه امام شفیع صاحب رحمه الله داسوی په دې شدا وی حدیث کنه شا اې دې ونه دې جواب دا کو کنه چې دا یا خدا سویا چې دا حضرت عائشہ چې ور کتلې دي د حبشه تا کنه دا د حجاب د نزول نه مخ په ور کتلې دي په دې وخت یې حجاب نور نازل شوا کنه شا یو او زنا خلق داسې جنا حضرت عائشہ په دغه وخت وړي کیوا نبلغ یو کنه چې د دې ور قتل کنه شا وړي کې و کنه ځکه چې وړي و د نه کولې و په واښه خو کنه وړي کې و زرا خلق دا وی کنه شا خو بهر حال میر مذهب دا ده چې نه د فتنه خطر چې نه وي شزا ور قتای شي چې کیم نه کنه سړی ته ور قتای شي چې فتنه خطر نه وي په دې شو دا خبره چې حجاب آیاتینه په دې وخت نه ویر نازله یا حضرت عائشہ وړي کې و تدوی سره کې سبب بنیاد دي ځکه چې دا د حبش کې روغلی وي مدینه منوره ته دا د حبشه وفد کې دا روغلا و دا په هم کل د هجرت باندې روغلی وي په هم کل د هجرت باندې روغلی وي او دوه په اول کل د هجرت یې وړي و د نه کول عمر خو وله وجه کلا وړلا بیا دا مثلا او وکولا دا غا تیر شول کنه او نه کولا هغه د دا ټول شپړس کولا نه شول ها هغه دا حساب دی وخت شپړس کولی و بیا دی اوه کوله د هجرت نه ورستیا آیتینا د حجاب چې وی دار نازل وی او په دی وخت حضرت عائشہ د شپړه سه کوله و بلغا وا کنه شا نو بیا دی دارا جنو بلغا کنه شا بلغا وا او د حجاب آیتینا نازل دی او بیا دینه دی ور کتل دی او رسول برک انکار چې کیم نه کنه نه دونه کړه بلکې د پټا کړیا د چې ور کسا کنه چې څه بیر نو وستریه د اثر ته ور چې باس کنه را کنه شا نو بیا په دې خطرانو کنه شا او پوته شو دا غبل حدیث چې رسول مبارک ته وی چې دوس پرداو کې ځکه چې کدای دین نه خو دوس خو نه یې سره نه کنه شا اغه حدیث چې کیم نه کنه امیر احناف اغه یهو پیغه تقوا باندې چې کیم نه ور حمل کوي چې فتوا نه دو اس احتیاط تا تقوا دا چې کیم نه چې سزا نه ور کوي کنه پر دې سړی تا کنه شا سوچ مې دا کنه دا په تقوا باندې مې ور حمل کوي فتوا دا سنو کنه شا ٹھیک شو او یا مثلا مش په دې باندې عمل کوي چې دا مثلا د حضرت عبد الله بن ام مکتوم صاحب خصوصیت ته کوي دا یو بسترګه معذره او کنه معذره به یو بسترګه معذره او معذره سره هو وطن نه ویني کله چې کله دا سه اندام دا سه زی زره جواسي چې سړي دا ور قتل دا ونه وی کنه شه بیا دی وجه نه رسول مبارک ته وی چې تو سکیم نه کړه پردا و کیا ځکه چې کله چې دای معذره ده کله داسې اندامي چې کیم ده کنه جواب چې هغه ته ورکتل چې کیم ده کنه دا نه ویراو کنه بیا دی وجه نه ځاله که معذوري سری به حق شدا حکم ده کنه چې هغه نه شدا چې کیم ده کنه څای کو پردا ده کو نه نه ده کتی معذوره سړی کنه شه و ده شریخ سرګوره سرګوره ده چې فتنه خطر نه وی ورکتای چې کیم ده کنه شدا سوچ مې نه کنه تو دا رکھا تایش باب خروج النساء لحوائجهن وصل سوزون کنا د پر د حوائج خپل یا به حوائج خپل سره چې حوائج کنا د کمه اوخري او بهر تدریمی کنا دا وصل سوزون چې کیم دي کنا د حوائج د پر دا دې بیان کو دیتا دا راوړي فقال بیا حضرت عمر سے ویدوی چه انکه تسه او سوده والله په خدای مې ویل وړي یا سوده ته او سوده ما تخفین علینا تنشه پټه لای په میر باندې کډیر په تیرش پر او ځا کنه په میر باندې نه پټه ده کنه شاو او وجه دا وګڼه چې دا سودا به تنظیم دا غټه چکا شدا وا کنه شا پر شزه شي جواب وا کنه شا دیو جنا کپ تیرش په بکرا په غاښه ورونه وا کنه بیا و پیرنده شو چه دا چه کینه بلا دا سزا نشتو دا غلی شه دا دو دو کانا شا نردائی دا نوی چه تو ممیش بنده نه پتی رای کانا شا سرگه وطلی ای کانا شا فرجعات الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدو رفاس و رسول برک دا فذکرت ذالک له بیا ذکر کړه کیسا رسول مبارک دا چې حضرت عمر سے چې کیم دا کیسار دا وکړه جزء پیدا نه چې کیم دا کنه سویل ورتلی وهو بحجرت وحالت رسول مبارک کو په حجره مشه حضرت عائشہ وی وتلی شي جمعته ته او غیر د جمعته ته که نه جمعته نه غیر اچھا جی وابی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا زوری عن سارے من ابیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ بن عمر سے ویلی دی چه رسول مبارک ویلی دی چه زستازنت امرات احدکم الی المسجد رسول مبارک ویلی دی چه سواتی چه جزت طلبی اشرا دی یوکازتو سے پا طرف دی جماعت تسلالے فلا یمنعها یا ظلمان کوي دا یې غشو دې لاره کنه اجازه ته ورک اصل سے دا دې چې کسه یا دا مسله څه دا مخ سے بیان کړی دی امام بخاری صاحب چې باب استزان المرأه زوجها فی الخروج الى المسجد دا بیان کړی دی اصلی بن یدی بیانول یدی مسئله مقصود دی کنه شا چې لکه جب ته د جوازی د مړنه اجازه غوړي دا رنګ نه نه هوایي چې ته جوازی د مړنه اجازه غوړي او چون کې دې مسئله دې سره د ولې پر امام بخاری دا مستقل حدیث نه نیندل کنه شا اې دې وجنا اغا جب ته د وتل چې کوم حدیث تا کنه اې غیر دا مسئله تر کنه ثابتوي باب ما يحل من الدخول والنظر الى النساء في الرضاع دا باب دا بیان دی اغه شي شي چاغه شای راوي کنه چا ته شای دا چا ور داخله دل دی او ور قتل دی اغه شزونه تا پر رضا شه کنه شام معنی دی رضا رشتہ چې وی دی چا ور سره کنه دی رضا رشتہ لکه دنا صبر رشتہ دی چې ور سره اې دی وجنه سره دا ور قتل راوي په باندې ور داخله دل راوي دارنگه ده رزار استالی چه ویور سره کنا ایده وجنا سده تا قتل راو دی و پورنا وصل راو دی کنا شا بعضی نصب چه سه حکم ده ده رزا یا اغا حکم ده لکه نصب ده وجنا کیم خلق تا چه قتل ورنا وصل راو دی ده رزا ده وجنا اغا خلق تا قتل ورنا وصل دا راو دی کنا وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت حضرت عائشه ویلي چې جاء عمی من الرضاعت روغ دا تر دې مو د رضاعت تر مې وکنه رضاعت تر مې سمانا چې رضاعی پلور مې و د رضاعی پلور مې نسبی ورو سوچ مې راکا رضاعی پلور مې و د رضاعی پلور مې نسبی ورو بیا د رضاعی پلور مې چې نسبی ورو شو خداغه رضاعی پلور نسبی ورو دا مې تر شو کنه شم شا دا تر دې مو درازات نه دارو فاستاذن علی بیا اجازه یو طلب یو په مو باندې چې زه درنه وتای شم فابای دو مې انکار وکړ چې نه کنه فابای دو ان اذن له بیا انکار وکړ مو دې اجازه ورکول نه ده کنه اجازه نه ورکړ حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى کہ اذا پشکنو کہ رسول مبارک نے دے کسے جو ذرا اجازت پھر کے کنے کو ذرا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدش رسول مبارک فسالت عن ذلك من مشتنا وقت رسول مبارک نے دے کو بریش فقال رسول الله برکت او فرمیل چې نو عمک دا خو تو تر دا فزنی له اجازه ورکړه دتا قال هر دا شوی چې فقلت مو ته چې یا رسول الله انما ارضعتني المرأه متخطير کړه شوه ولم يرزعني الرجل صريح نه ده متخطير کړه چې بیا دا سړی پلور شي او دا ورېر مې تر شي ګرا سړی ونه نه پيو کړه چې دا سړی دې شوه مې چې کیندا کنه پلور شي کنه واغه دا ورېر مې بیا تر شي قالت حضرت عائشہ ویلی جی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت صلی اللہ علیہ وسلم انما عمو انه عمو کے دایت اتردا دایت سومنا فلی علیہ علیہ کے در دخل لشی بتو بنا قالت عائشہ تو وذالک ادا حکم جد رسول اللہ برکت صلی اللہ علیہ وسلم بعد انظر و علیہ الحجاب رس کے دیا جنا چه مقرر کلا شو مقرر کلی شو پمیر بنے پردہ مانے پردے حکم نظر شو تو د یو شی د وجود د بل شی د وجود سره ولګېږي که نه ګاډی په یوه کپړه شی وي که نه شه او د هغسې وجود سره ولګېږي که نه شه بیا دا یوه ښځه مثلا د بلې ښځې چې کیم ده که نه لکه لوسینا مثلا غاکو چې پسته دي مخ یې غاکو یاره ډېر پس مخ یې ده سینا غاکو چې یاره ډېره پسته ده بس دا چې کیم ده که نه همداسه ورته ولګېږي بیا دې نه ورځ چې دا ښځه خپل مېړه ته په ډغېږي چې پلورکۍ خو مې درته وکته وابي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة والمرأة فتنعت على زوجها دا خلص داستی که انه ينظر الیها گویا که دا میڑو لکه ور کسی ده پردیش ده چه دوی تا بیانوی ده کنا دا داستی لکه ده میڑو ور قتل کنا شام او بل سرنگی ویتا بیانوی پردیش ده تو نا ویزرت تیر شی که رڑانگی تو تا کدایشی کلا تلوک ده کو یا پا گناہ شی گرفتار شی ده میڑو ده کنا پا زنیشه پا سیشه وفي قال حدثنا عمر بن حفص بن اياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقي قال سمعت عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرض والمرض فتنعط على زوجها كانه ينظر اليها باب قول الرجل لا اطوفن الليله على نسائه دا قول لسري چې دا خامخه چکر لګاو شپه په ټوله بیبیونه خپل باندې دا چې یو سړی دا په عام مجلس کې دا کیسه کو چه مو خوش پیدا اراده دوی چه طول شزور سر چه کم نکنه چه ما وکا دارا ودی که دانا دیرا و ویچ دارا ودی کنه داگه ویلا شی کنه شم وابي قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سليمان بن داود اول سليمان بن داود على نبينا وعليه الصلاه والسلام هو ان شاء الله نو ول فقال له الملك ملائکه د تاول چې قل او یا ان شاء الله د خدای قدرت ته کس فلم یقل دنو ول ولا سی از نبی رسول کنا شکرې دی ور پزرا کړل خو بیا د نبی رسول خدای کو دا خو شوا فاتاه بهن نبی چې کار خو ولا غو په دی باندې خو ولم تلد منهن او زی راول نو کړل دغه سله شو زونه نه الا امراتون منګری وې ته وځي راول خو نصف انسان ننګړه بچای نصف انسان سمانا نیم بچای سمانا ننگرا ننگرا جا کم دا کنا آیا والجزا ولو کنا بمین لے قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برا کو فرمیل چلو قالا کا سلیمان علیہ السلام لیو انشاءاللہ لم يحنث دا یو نو حنث شو زرا حالکه چې د قسم کړهو چې مولا قسم می چې زوی شپې چې کیم دا کنه طواف کو پټول شوه باندې چې بیا غلام وزیر یو جهاد کو د خدای په لیاش ها قسم خو نه شو پیرا کا پیرا شو ها نه شو پیرا چې نه شو پیرا اې دې وجه نه رسول برک یې چې لو قال ان شاء الله لم يحنث کا ان شاء الله ویلی ولا يحنث سوانا دا چې قسم یې کړو زرا سره هیوی جنا قسم یې نو کړه خو دا مقصد یې چې اول چې لا اتوفنا الليله دا په تکید سره ویلی دلام د تکید ولا لام ده دا تکید یې نازل کړی ده په منزله د قسم رسول مبارک کنه دا تکید یې نازل کړی ده په منزله د قسم آ تکید وسعی چې دا دمره کلکه کیسه چې ده وکړله دا وی چې کیم ده کنه نو شوی والا غاز خو که انشاءالله یې ویلي به ورسره کنه خو یې څو به تکید سره ذکر کړله او دا سوا نه شول کنه شه نو بیا دې دا وی چې دا نازل کړی ده په منزله د قسم او دنا سره هی وی چنا دا دیسه دا لم یحنس نه کنه دنا حنس ولان نه مراد دنا مخالفت مراد ده کنه سم مخالفت ته مراد چا ده مراد ته مخالفت وشو کنه وشو مخالفت بیا او کده مثلا ان شاء الله ویلی ولم یحنس ده مراد نه مخالفت نه وشو کنه سا بلکې ده مراد نه تیر شو کنه سا خو ان شاء الله نه ویل ده مراد نه مخالفت وشو بیا خدا وی چې کیم نه کنه پوتې شي دا غیب شوی د سفر نه راغلو کنه شا ایسو یادا سی مثلا نه چې من دا کامه تیرا وی بعد د شپې کنه سفر باندې ورل شوی یا ډیره من دا تیرا شوی وی کنه په ورده من دا کما مثلا من دا کامه تیرا شوی وی روې شي کنه من دا چې کامه تیرا شوی دا غفن نه وتای شي کا شپې وی کا ورې دی کنه دا چې صدا ته یو را ګرځي یې دی بده باندې چې خدای دې شپې لور شو دا درې می کنه شا او کچره من دا تیرا تیرا شوی وی سړایو بیا د شپې د غاس نو بی برا خیر ته نر نه وځي کنه د غاس نو بی برا خیر ته نر نه وځي ویلې ویلې نه وځي یا هو دی وای نه چې سره د غاس نو بی برا نه وځي شو د خبرانو په ورده ته خبر کې کدای شي سره د سره ته خیانت ور منسوب کې کنه شا شو د ته ور منسوب کې یا خیانت ور منسوب کې کنه شا زکه دی وای په دې کې چې خو سره د کلام مثلا تو تو به کدا خنوی نو یا له مې تو خرخوشي سره نو ستوي یا مثلا داسی چې دا غاز نبی برا چې کیم نه کړه چې ته ورنه او دې شپې کړه او دې زون جوړ کړه نه کله داسی مثلا چې خوان دې نه کو خیره نه خچنه ګویل نه سره او نه کړه زره نه را داس کی کنه سو زره دې را داس کی کله به داسی چې تو ورې زندگی سره تر خاطی کنه شا ها کله راځي چې دا غاز سره تاوی بیا شپې چې برتاوی دا غاز خیره نه لوړوي په خد نه دله شووي بیا وله چې ورلري مې بیا ور سترګې په خوځې وی کنه بیا ته ما تا نه لګاوې او ور سره مې راځي کینده ته ولې پر مان شوی چې کینده کنه زندگی اجیر نه ګرځې دي کنه شم لا یترک اهله لیلا نو نه ور داخله دي اسپر لین کا کنه چې اسپرو شي کنه اهله نه ور داخله دي اهله پیغه کر ولا خپل بند لیلا د شپې کلا اذا اطال الغیبه تسوحت چې په ورده شوی غیب ولا ده کنه چې په ورده ورکوي کنه دیگه کرائی دی جای طلب وکو جه کیم نکنه شا آوه تا ملیم شی آو غوڑی هر ملیم بیه دنی بیا دی وجه نا تغاس نو بی برا ماور داخلی را دشبه وابي قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دسار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال هذا جابر سيبري كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ورسول برك بعد وغن الله حيات يا الرجل أهله طرقن چه ورشی سرائی کیرا خپلتا طرقن ده شپه شپه جه کم ده کنه چه کیرتا ورشی دا رسول مبارک چې کیو کنه بعد وی غنل کنه اچھا دا احادیث سدی کنه دا بلا کسی و بیقال حدثنا محمد بن مقادر قال احبرنا عبدالله قال احبرنا عاصم سلیمان عن شعبی انه سمع جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تعالی احدکم الغیبت فلا یترک اهله لیلا ندا وردی می اهلا خلطا دشپے کنا ندا وردی می ایدی دی ترجمه پا حقیقت سے تشریح و وضاحت کے لئے حدیث کری دی کانا شاہ بلکہ بلے حدیث جی لکیم حکم نا ایدی حکم علت کی بلے ترجمہ سے بیان کرا دا کانا او چه اشپی ویلے نبی برا احل دا مغر نوزا علت کی بیان کرا دا چه واجہ دا دا مخافتا ان یخونا ہو تو ویلے کانا او یلتمسا اثراتهم دا علت کی بیان کرا دا ایدی دا ترجمہ شرحا ویلا تی او ترجمه مشتمله على علت الحكم المذكور في الحديث دا ویل ویل سی کنه دیګه باب طلب الولد بار حالا سړای چې کیم نه کنه چې جما کو کنه نر خالص محض چې کیم نه کنه دغه شهوت را نه دی پر ځان کو کنه چې خلی وی چې شهوت پیرا کوم بلکې ځان یاد تکوه ته خدای پاک نیک صالح اولاد رو کو چې کیم نه کنه یاد ته چې کیم نه کنه دا وقدموا لانفسكم صدیقا نشا راشیف شي خدای پاک فرمایي یا مخشه شاید ته نه سي جمع کدم غا مقصد کنا چې هغه مثلا اولاد دي کنا شاید ته مخشه کوي کنا شا خلی ثواب پیرا کوله نه پر جمع ما کا اول کې یاد دار ته چې خدای پاک نیک صالح اولاد رکو کنا شا ویګل حضرت سلام صلی الله علیه وسلم عن سیار نه دا وشیم یود لري عن الشعبی عن جابر رضی الله تعالی عنہ قال اوره ده په مخ مان نه ودا یارا تام سو چې دو زون جوړ کو کنه شام خو شپه قوال حصہ سن نه وتایش او پر ماس پس جوړ شو پر ماس پس لغات ما ور نه ودا کنه شام اگر الماس په مراد و دې اول وس په مراد ده کنه شام یا دا مطلب نه چې ګاجره لاس پر دې سفر باندې لوټ شوې کنه شام پر دې سفر باندې یو به وره کنه شام یا خیر ده بیا نه وتایش کنه شام او ګرا کو یا سفر لوټ شوې کنه چې دې یلنه لښوی وتا جنت روغله کنه شام بیا چې کیم نه کنه شپه مان نه وځه یا دا مطلب دی چې کوم مخ نه چیرې خبره وي بیا شپه نه وځي به که خبره نه وي بیا شپه چې کیم نه کنه مان نه وځه چې لږ ځون خود جوړ کو کنه شم اچھا جی قال دا قال ضمیر حسین ته ورجه دا حسین میرے په کو سند شه امام بخاری صاحب دا حدیث د مسدد نه نقل کوي مسدد یې د حسین نه نقل کوي کنه قال له حسین ویلی کوه ته ویل شي په بیره کنه او چې کیم دا کنه یې شورې ته ویل شي کایس زکوات نه کوه ته عقل مندی دې ته ویل شي بیا په دې شي خدا مطلب دا و چې لسکې د عقل نه چارو خلا چې سترول د سفر نه چې کیم دا کنه شان او استو خو چې کیم دا کنه دا غاسو دې ته مړیه کنه او کنه اجتهاد ډیرلو چې دا پیرا چې کیم دا کنه لسکې د عقل مندی نه چارو خلا داغه چې تخلی وسره د شاوات پیرا کوله له پر جما کې عقل مندې نه لږ کې چار وخلا الکیسا الکیسا یا جابرو لازم شه د عقل مندې سره لازم شه د عقل مندې سره او جابرا عقل مندې دادو چې خلی شاوات پیرا کوله له پر جما مکا بلکې په قصد او بنیاد سره ولر ګر راوا کنه شا ولر آج کې انده کلا بنیاد سره دا رسا کنه شا اده وجه را الکیسا الکیسا یا جابر یعنی کس کوي په دې سره صحیح ولد ولد په دې سره کس کوي کنه چې د عقل مندې نه چارو خلا خالي ثواب تیرا کول مکه ولد د پنیاب څخه ته ورسا کنه چې خدای لیک صالح ولد روکو کنه شا یو بیا دا باب طلب الولد دغه ترجمه تل باب سره کنه متبقه چې رغلو او زرا بیا دا بیان مطلب یا بیان کړل چې کسا ته هو چې کینو په سفر باندې لوټ شو یو یا شته دا حقوق مړی کنه شا استلوش کی داس چه داس خویره چه تده انتحار شامت وجنا کیر دلوش ده غاز بیا چه کم ده کنا غاکی ده برده ده کنا اولوش کی چه کم ده عقل منده نا چار اخلا کنا اولوش کی پاتا لگا وجه حیث و حالات ده خود نگی ده سلا کنا شا چه داس خویره چه تو خطوه لغرانی چه کم ده ده پاتا نه لگا ده چه ودرا موتا جه مغر سر را وزو کنا ده رو حیث و حالات ده کنا ده حیث و حالات ده چه ده غاز خود جه کم ده پویر نشه کنا شا اسکی ده عقل منده نا و ده خوش نا چار اخلا کنا شا زنا شرحین دا مطلب بیان کرده کنا الکیس الکیس یا جابرو کنا لازم شد عقل مندی سرا لازم شد عقل مندی سرا او جابرا کنا راسوینا جی که دلس که معلومات کا حالات که مری موادا وفي قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه یا سیار نورس یا شعبی روغلو لو سوچ که یا اپوز یاد سیار نورس یا شعبی و دار یاد سیار نورس یا شعبی روغلو ان جابر ابن عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا اذا دخلت لیلا فلا تدخل سوا بے چر ورا سے کلی تا لیلا دے شپے کلی تا چر دخل سے دے شپے فلا تدخل اہل کما ور دخل دا اہل اخفلتا فمخ حتی تستحد المغیبتو وتمتشد الشائقتو کنا حتی کہ بیا چې دا ټکر اولو دا دی شعبه روایت تا کنه شا دا مقصد دی چې چې دا حسین یی چې وحدثن ثقتو اې دې ثقانه دا شعبه صاحب مراد ده چې مو ته شعبه صاحب دا ټکر ویلا دا جال کای سر کای چې اصحاب څنګه په دې روایت تابعه عبید الله دا به دوری کړی دو هو اې دې شعبی صاحب دا دې جبر صاحب دا حدیث شعبی صاحب نقل کوي بابن تو سهل المغیبت و دم تشتو کنا ایس پنا به استعمال وی آغا مغیبا شده وجمن زوی مطلب ده ده چه آسه سړی دې پرادا په چار دو چې په مخ ته کې ځان نه ودی چې دې ځون نه وی جوړ کړه خو دې دې پرادا په چار دو چې خبره شي چې مړم وروړو به دولا دا ځون سره صفه کوي کنه تا دولا لازم دی وایي چې کیم نه کنه ودارا اس پر دا استعمالوي بیا چې کیم نه کنه یا کړلو نو ور تیرې والا غي استمو ته به حالا زتر انزا نزا ور کنه نزا ور تیرې والا کنه شا نو بیل اصل څه ولا خو دې دا ورشي دا دا شای ور تیرې وای کنه دا سی ور تیرې وای څنګه دا ته غاوند شای کنه خو هغه وسوی یش وی غاخي سره کنه لس کې بابا او خوشي چې کیم نه کنه بیا تیر شي فلا خصاب عیری به حالا زتر شیر کا دا مغاری پندیا دی دیتا چه کم دا کنا پشمندی و کاری ورا چری و سری دی کنا دا دی زینت زهینا دی کنا شام دا وینا جواب کری البته الا لبعولتهن خوندور اخبرتا او آبائهن یا پلره اخبرتا یا زمر اخبرتا چه کم دا کنا دا بیا جواب توائیش رسول برکتو غزوه احد شي چې کیم نه کنه رسول مبارکا په مخ باندې زخمی نه روغلی غوش مبارکي چې کیم نه کنه شهید شو زخمی نه چې کیم نه کنه باندې روغلی بیا چې کیم نه کنه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ایغه دا وی کړه علاج کړو سرنګ علاج کړو حضرت علی صاحب یې برولې دال اور سره پټال دال آوه چې کینه پېښه وی برو خو سره بیا د مخ په باندې وینځلو د رسول مبارک او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ایغه چې کینه مزری پونی مين دې کنه چې دی پونی کنه آیا چې کینه روښه ته یې ورکړو وېسولې یې رې جوړه کړل کنه بیا دا یره چې کینه په دې زخم باندې ورغول د زخم چې کیم نه کنه دې یره نه ډاکټر له چې کیم نه دې دا علاج کړلو بیا دا علاج چې کړلو باندې په دې علاج ما علاجات دې مواضع دې زینت خپل لور ته جواز کړی دی کنه صدا لوسینا کسا مخ کسا لیندا غوړه دا وطنی دا کنه ځکه چې صدقات په پټه سترګه باندې دی ولا چوري کنه چې لوکو بیکرا شو چې کیم ټول زینا پټوي او دې چې کیم نه کنه دا وی په ورا شوالا کنه شا مواضع د زینت کې رسول الله برک ته جواب کړی دي کړی دي جواب کړی نه نه دې حدیث ته دا مری مری چې دا راو دي کنه الا لبعولتهن او ابائهن کنه اچھا جی وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابي حازم قال ابو حازم صاحب دې اختلاف الناس اختلاف سره کړو خلق اختلاف سره وکړو خلق بده شه به اي شي دویا جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم په کیم سی سره دوی و علاج کړه شو د زخمی د رسول مبارک اورز او خود باندې فسالو بیا خلق بشتنا وکړه د سال ابن سعد سعیدی رضی الله تعالی عنہ نه کړه وکړ من اخر من او د سال سال ابن سعد سعیدی د اخر نه هغه جنا بقیا چا په دی د اصحاب د رسول مبارک نه په مدینه منوره شي کړه اصل شو نیر صحابه کرامه په دی په وخت خلی دا سال ابن سعد سعیدی سے دا یو پوتے ہو کانا شا نو بیدی وکان من آخر من بقیہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ فقالا بیا دے سال ابن سعد سعیدی ہوتا ہوئے چه وما بقیه من الناس احد ندا پوتی ده خلق نای استک یا اعلم بهی منی چه جوب خباری پا ده غی علاج ده رسول مبارک مونه پا مونه آپا شدا بنده ور داخل دای شي په پردی شدا بنده هغه خلقا ور داخل دای شي چې هغه بلوغ ته نه رسیدلی وړي کس کی وی نه بلغ وی کنه وابي قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان بن عبد الرحمن بن عابد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه سأله رجل عبد الرحمن بن عابد سيلي جمع موار بدل عبد الله بن عباس صاحبنا او حال لا وجه پشتنا کرا ایدنا یو سری یو سری بل سری پشتنا زنه کرا ایتا کسا کرا مار ودا زنه شاهد ما شاهد تو ہو سشو ابن عباس سالہو رجل یو سری پشتنا زنه کرا لعبداللہ ابن عباس صاحبنا چه شاهد نما رسول اللہ سلام اظهر او سیترنا حضیر شوئے تو صلی اللہ رسول مبرک ولولا مکانی منه کچر نوا مرتبه ده بو ده رسول مبرک نا ما شهدته نو حاضر شو زنا ده سری نوز تای ده کامل منزه ده زکای ده خوری کس کوا یعنی من صغری نو حاضر شو ده وجه ده وری کولی ده خوری کس کوا ده وری کی وری کچر تدریمی خود چه حاضر شو رسول مبرک بنده گرون و دیرا دیو جنا زوا ور سره بیتا کانا شا نو بیره ده سنگا ده مرتبه و ده مو کانا شا سجوه سی قال عبد الله بن عباس سے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوت رسول برک صلی عید میں جو اوپر ثم خطبہ دینا اسے خطبہ ویلا ولم يذكر اذانا ولا اقامت عبد الله بن عباس ابن اذان ذکر کرا دینا اقامت ذکر کرا دی عید مسجد پر اذان و اقامت نہیں کرنا شاہ شاہ بیا جے کلا اذان المین جو اوپر لو خطبہ ویلا ثم اتن نساء دینا اور کہ ویلا رسول برک شزونے تھا زاور تھا زاور تھا ویلا شزونے تھا داراو دوی خبره شوی کنا یو لس په کوله په وخت شه بچی د تخی توال او بل چې کیم دا کنا دا کیسه کړل چې وګاش په سرانګه جواب کړی دا کنه مې دا کړی کنه شام ایسے کس وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشه ولي عاتبني ابو بكر غیر دا ورو تر پر تو ساری زنده لگا ولا و کنا کنی دو والا خو زخه زدنا مویت خیر دا خو جیجه دا ویید دا کنا خو خزیش ما کنا شام نو بیده فلا یمنونی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اگر وجود دے رسول مبارک مکان سمانا وجود دے رسول مبارک یا موجود و کنا وراسو علا فخری او سار دے دے چوپو ورونو دے بوبرو شاله یو مسله هم تر حدن په شروع لکنه چې بچی چې کلس په کوي دا په دې وخت ته شي ته چې کیم نه کنه لوس ور پر والا ته یا والا ته کنه سا په دې وخت دا تر حدن په شروع لکنه دا بل کیسه دا خو نه په شروع لکنه قول الرجل لصاحبه هل ارستم الليله تدشتا بشه نشتا بده حدیث کنه بیا دیو جنا زنا خلق دا خبره کړی نو کنه بیا حدیث نه کنه ثابت دی یا نه ثابت دی ځکه چې په ترجمه تل باب څه نشته ورسره خو لیکن په دکی مر سره چې روغلا دا ورسره ثابت دا ورسره دې متعلق څه ویای کنه بیا دې متعلق زرا حل کدا کی څه کړی نو لکه مثلا ابن منیر مالکی رحمه الله دا یو شرح کړی و خلی اغه چې کیندا کنه دا خبره کړی دو چې اصل شه دا دوی کسی سدی کانا شا دوی کسی دی یو ده بچه والی پا ده تشی بنده ده سپکوله پا بخش او بل دا کسی کرل دی چه منجلر کانا دا کسا یو ملگر بل ملگر تا کوئی سرنگ یو گاش پا جمع کریه دو کانا دا دوی سر پا عام حالتش ندی رو دا دوی سر کسی پا عام حالتش ندی رو سوچ بدا کانا خلکه مثلا دا بچی په دې تشی توال دا د عتاب په وخت کې سپکوي مثلا نصيحت لته کې ادب در کوي کنه په دې وخت کې کیم نه کنه دا والی بیا راوړي کنه شکرای ته ضرورت دی وجنا مجبورای دی وجنا چې ادب در وشای کنه او په دې راځه حالت څه دانه دی راو دا دې کجره ملګری پر ما سره مثلا انبساط وګنا ملګری کنه سوي سره غاوی کنه زود وی سره په دې له سره دا ثابت کړه زرا خلق دا شي او زرا خلق دا کې ساکو لکه مثلا رشید احمد گنگوهی صاحب رحمه الله اګه دا خبره کړی نو کنه چې نه دا اول ترجمه الباب دې حدیث ته چې ثابت وي دا په طریقه د قیاس او دلالت سره ثابت وي کنه شه سره یې ثابت وي کنه شه هغه په طریقه د قیاس او دلالت سره چې کینده کنه دا ثابت وي او دا چې کینه مقدمات دې دغه جما دي کنه شان بیا دا لکه دا مقدمات دې جما او دا دوايي دې جما دا په منزله دې جما دي کنه شان دا په منزله دې جما دي بیا حضرت ابو بکر صدیق سے پوری راو رسول مبارک سرور لگا ولا دا ورونه تا کنه شان نو به دې غیر دا ورپېت دا ورونه تا سرور لگا ولا دا چې کیم دا کنه ابو بکر صدیق سے پوری راو لگا بیا دې مثلا دا نه دا قسم حالت ده لکه پستر کې بنده لیدل دا جایز دی کنه دی جایز نه بکر صدیق صاحب ورا او رسول الله کې څنګه کاران نه بکر کا بکر دا جوړ وګړه کنه صاحب یا لکه په سترګو مو دې راز قسم حالت دی لیدل دا جایز دی کنه دا رنګ چې کیم دا کنه په سبب باندې په دې باندې ځای دل چې کاش په دې جمع کړی دا کنه دا کړی کنه په دې باندې ځای دل جایز دی کنه ارزره حلقه لکه مثلا دا په طریقه د قیاس سره چې کیم دا کنه دې حدیث نه لکه څه ثابت کړی دا او حافظ ابن حجر رحمه الله آغا داس یہی کنا چه نا اصل سے ترجمت الباب سے دوا شئینا ذکر کری کنا یو بچئی وال پتشی بندے لگی اعتاب و اخلاف حلی حدیث نا ثبت شو او بل جه کم ده کنه دا اولا کیسه دا اولا کیسه ده متعلق امام بخاری صاحب دا غدیش حدیث نه در وڑا نه در وڑا ده ده ثبت اوله ده پر کنه حدیث خو په دې ده چې دا کیسه ده چې امام بخاری صاحب د دې بیاض پریشه او بیاض سپین زی پریشه او چې دا د دې متعلق ولا حدیث لیکا فل حال یې نو لګره هو بیاض پریشه او بیا ورځ چې مثلا فلور فلور فلور چې کیم نه کنه چې دغه متعلق حدیث یې ورځ چې کتاب الحقیقه ذکر کړه دا کنه کتاب الحقیقه متساوا دوی وی صفحه تاسو سره جلد ته ولا دوه جلد بل نه منه کتاب العقیقه وروړه وکنه شه کتاب العقیقه کمی می کنه حد شدی دا کتاب العقیقه من دومه کنه می من شا کتاب العقیقه پدیش دا ولنای حدیثانا حدیث حاکم بن نصر ورس دویم حدیثانا ده مسدد ولا دریم حدیثانا ده اسحاق ابن منصور ولا شتا سرورام حدیث ده چاولا ده مطر ابن الفضل ولا شتا شتا پده شیوا وکیا بیانا یو ده ده اصلا گانا ده وکیا ده لگه چا ابو طلحا صاحب ابو طلحا صاحب او ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کنا عنہ او به کار وغلو نو وخت کنه بچای مټ شو کنه شو بیا په دې غلې شي چې کیم دا بچای خو شوه پټ کړه دا کنه شو بیا چې پټ کړه دا دای چې روغله مزدرې نه ستره سامان روغلو چې کیم دا کنه کېرته شپه پښتنه ورته بچای سره غلا دیو تاول چې کیم دا کنه دغه ام سلیم رضی الله تعالی عنها ډیره تکړه شو دا کنه دغه چې کیم دا کنه وتاوله چې هو اسکنو مکانه کیم حالتینا جدی پا طول نا شپ آرام ده کنا سو کیم حالتینا شجلائی و کنا پا طول حالتینا ایت شپ آرام ده ایده دا خیال و کنا شا جمانه مرده خو مرده ولی کس کنا که مرده خو خدا پا آرام ده کنا شا و ده دا مطلب ده و جهر کسی ریغی کنا شا ریغ باز بار خل مڑیا و کرد لره و مزدور جی کم ده کنا مزدینا و کرد دینا ورسی شا دینا و تا و شا دو مطالبات نه وکړه هم بسترې کنه شه آغا سو ده پیرا کلا کنا شا آرشای وشور کنا شا او کلا دا وشور دینا ورسی چه کم ده کنا سبو شو سبو چه چک شو چه کم ده کنا او بیا رمین دی وکړو لو چې منځنه اصل دا دی خدای رسول الله کما مثلا بلکې ته کوم مداري ده چې دوی ور مخته شو چې کیم نه کنه دروازه ده کنه دوی یو بستره هو کنه او کنه شو سری بستره ده دا بستره ده راکا چې نا کچری یو سره یو سره مراد شیر دی امناتا ادي حدیث نه یقین ده کنه دا او مولانا کریا صاحب رحمه الله هغه به دا خبره کړی ده چې نه دا امام بخاری صاحب داس کو کلا کلا د تشهیز د اظهار له پر کنه شاله خلق د ذهن ته سوال له پر چې دا نه کلا کلا ترجمه تر باو وځکو دیگه ده ثبت اوله ده پر حدیث نروری تو ده ذهن غابو بنده او خلی امتحان بو بنده او یه دیگه متعلق لشکی ده مو بخاری شه وگرده یه دیگه ده ثبت اوله ده پر حدیث نامو بو بخاری شه یا بخفل سره ارغورا کنه شا بخفل کوشش سره کنه شا او عین لکه دغه متعلق حدیث په بخاری شتا کنه شتا خو دا نه ذکر کړه دا ویل شي اته ذهن مشکو باندې کو ته ځان امتحان کو باندې خلی جو ولرا دا چې کیندا کنه ریاستای دي کنه چې ریاستای کنه شا ٹھیک شو با Yeah. So, so much longer.